کتابونه چې دي د هغې اوله لیکه د پاس د پاس لیکې اخري سر دی فاتینا السماء السابعه دا ځای دی کنه بیان دی د ملیکو چې ملیکې څه کارونه کوي ملیکې دا کارونه کوي چې کله ناکله دوی د انبیاو رفاقت او مرګتیا کوي ګوره حضرت جبریل او یو دوه نورې ملایکې وي رسول الله صلی الله وسلم ته راللې په بیت الله خوا سره یې وله سینه سیرې کړه بیا یې وله چې د زړه پاک که او هغه د ایمان او د علم نه ډک که او بیا یې د دې ځای نه بوته بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه ورسره جبریل علیه السلام شو هغه د اووم اسمان نه بره ځای ته بوته نو بیا مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته ته نو اول اسمان ته چې وخت نو د حضرت آدم علیه السلام سره ملو شو که نه داسې وه بیا چې وخته دویم اسمان ته نو د حضرت عیسی او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملو شو بیا چې دریم اسمان ته ورسېد نو د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام سره ملو شو او بیا تاسو ورس ویلو بیا په څلورم اسمان کې د حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام سره ملو شو په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملو شو او په شپږم اسمان کې چې دی د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام سره ملو شو دا مونږ ووی بیا سفر وړاندې روان شو چې وړاندې روان شو حضرت جبریل ورسره دی چې اووم اسمان ته ورسېدو نو حضرت جبریل د دروازې د کولاوېدو مطالبه وکړه چې دا دروازه کولاو کې پاس نه ملیکه وی ته څوک وی زه جبریل یم وی دا د سره څوک دی وی دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی وایي ښه ده ته جواب لیږل شوی دی د راختلو وایي او نو هغه دغه کوي فاتینا السماء السابعه نو موږ رالو اسمان اووم ته نو رالو موږ اووم اسمان ته چې رالو حضرت جبریل د دروازې د کلاوېدو مطالبه وکړه نو قیله د پاس نه وویلی شو چې من هذا دا څوک دی چې دا د دروازې د کولاوېدو مطالبه کوي دا څوک دی نو قیله وویلی شو د لاندې نه چې جبریلو زه جبریل یم قیله نو وویلی شو چې جبریل خو یې خو من معکه دا څوک دی تا سره دا بل کس د سره څوک دی قیله نو وویلی شو چې محمد صلی الله علیه وسلم ما سره محمد دی قیل او ویلی شو چې وقد ارسل الیه دته جواب لیږل شوی دی د راختو وی او دلته لږ مختصر دی نو وی مرحبا به په خیرالی دی وی دته و نعم المجیع او ډیر خدی راتلل د دې راتلونکي کم راتلونکې جا چې راغې دا د عزت الفاظي په خیرالي دی وي ډېر ښایسته راتللی وکړو فاتیتو علی ابراهیم نو زرالم ابراهیم علیه السلام ته چې رالم د بیت معمور دیوال ته یې ډډه والې وه فسلمت علیه نو ما سلام واچو پاغه فقال ابراهیم علیه السلام راته وی مرحبا بکا په خیرالی دی وی تا تا چاته من ابن چې هغه زما بچی دی و نبی نو پیغمبر دی زما دی زوی ته او دی پیغمبر ته دی په خیرالی وی اوس دلته دا دی په اووم اسمان کې د رسول الله صلی وسلم ملاقات چا سره وشو ابراهیم علیه السلام سره په شپږم اسمان کې ملاقات د رسول الله د چا سره وشو د موسی علیه السلام سره یو روایت کې راځي چې په شپږم اسمان کې د رسول الله ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو دا به درته راشي د رسول الله صلی وسلم په شپږم اسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو او په اووم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره وشو نو تاسو به دا وایي استادانو به وي چې بنیادی دا ده چې شپږم کې موسی علیه السلام سره دی په اووم کې چې دی د ابراهیم علیه السلام سره دی خو دا کم روایت کې چې راځي علما دا وایي چې په شپږم اسمان کې نو اکابر وایي د دې دغه دا وه چې د بیاندازي عزت دپاره دلته هم ابراهیم علیه السلام راکوی شوی شپږم ته شپږم ته راکو شو خو ریاض داسې راکو شو داسې ورسره میلاو شو لکه د بل چا په ځای کې چې میلاو شي نو داسې ډیر جوړ تکړه ونه شو خو صرف ورسره دغه شو میلاو شو بیا ابراهیم علیه السلام مخکې وخت لاړ وم اسمان ته نو چې پیغمبر علیه السلام ته هغې مخکې هلته تللي دقسې په شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره رسول الله ملاو شو خو چې بیا رسول الله روان شو نو یو جبریل و یو رسول الله و دا موسی علیه السلام ورپسې اشاعت که وروسته ورپسې روان و د هغه د عزت لپاره نو دی بیا اووم اسمان ته هم تللی دی ورسره بیا ترې واپس راغلی دی خا دا فروف علی راخکاره کړی شو ما ته په اووم اسمان کې البیت المعمور بیت معمور بیت معمور راته راخکاره شو خانه کعبه نه ده د خانه کعبې په سیدایه کې چې تاسو بره ځای ځای ځای اووم اسمان ته وخیژی نو په اووم اسمان کې دقسې کوټه ده لکه خانه کعبه او په اسمانونو کې دقسې عزت کیږي لکه څنګه چې په ځمکه کې د خانه کعبې دغه کیږي بیت کوټې ته وایي معمور منه آباد کوټه آباده وایي دا په څه شي آباده وه په عبادت درته به راشي هره ورځ به د عبادت لپاره دې ته اویا زره ملیکین نوځي خو ملایکې دومره ډیرې دي دا بیا لمبري نمبر چې دا اویا زره دوی نن ننوځي نو تر د قیامته پورې بیا د دوی نمبر نه راځي بیا بله ورځ د بلي بله ورځ د بلي هغه تیر کال مونږ عمرې ته تللي نو مرګرو اعتراض وکړو چې لاندې میدانې ته مطاف ته ولې عام خلک نه پریدي چې په احرام کې یې پریدي او چې نه پریدي نو ما ساسې ګپ ولګوم چې په بیت معمور کې هم د لمبر خیال ساتي خلک ته دي نو هلته هم چې ملایکې عبادت ته ورشي نو کال پس هم بیا نمبر نه راځي بلکې د عمره عمره نه راځي نو راښکاره شو ما ته بیت معمور فسألت جبریل ما تپوس وکړو د جبریل نه چې دا کوټه څه شی دی فقال هغه راته ووی هذا البیت المعمور دا بیت معمور دی او څنګه بیت معمور دی را سره تعارف کوي یصلي فیه منځ کوي په دې بیت معمور کې کل یوم هر ورځ سبعون الف ملکن اویا زره ملکې اویا زره ملکې په دې کې مونځ کوي په یو جومات کې چې اویا زره کسان د ورځې مونځ کوي یا به ابادي که نه به اباد اذا خرجو چې کله دوی راوځي نو بیا د دوی نمبر نه راځي لم یعودو بیا دوی نه واپس کیږي آخر ما سدرا بیرې ته وایي او منتها ځای د ختمېدو منتها یا انتها څه ته وایي ځای د ختمېدو چې بس ختم شي دا یو ځای دی بلاد مثاله بلام دغه ځان پویولو دپاره لکه پاټک چې د دوو ملکونو پاټکي منتها منځی د ختمېدو لاندې چې څونه ملکې دي دا بره خیجي خیجي چې دا څونه مخلوق دی خو د سدرت المنتها پورې وخیجي بیا پاسو نشي ختې یو رسول الله و چې الله پاک ورته اجازه ورکړې وه هغه پاس وخت پاس چې څونه مخلوق دی پاس هغه راکوزیږي راکوزیږي خو د سدرت المنتها پورې راځي لاندې بیا هغه نه راکوزیږي دې سدرت المنتها ته ما خیال چې دا داسې بیره ده رنګ او شکل یې د بیرې دی چې د دې جرړې ځمکې ته راغلي دي نابق بیرې دا میوه چې ده فاذا نبقها پس ناګنه بیرې د دغې ونې کانه قلال حجر لکه تا به وې دا قلال دي د حجر حجر په عربو کې ډېر ځایونه دي یو په بحرین کې حجر دی یو یمن کې حجر دی یو د مدینې منورې نه بار یو کلی دی حجر هلته دا منګي ډیر جوړیږي دلته ته مراد دی د مدینې حجر او قلال جمع د قلتون ده قله منګي تم وی قله چې دی نو چاټی تم وی او قله خم ته هم وایي خم ته ستاسو حشې نه دا معلومیږي چې دلته معنی کوې مټکې چاټې ځکه وایي دا هغه دغه دی منګې دی چې هغې کې دوه ګوړي اوبه راځي نو دوه ګوړي اوبه په دغه کې راځي نو چاټې کې نو دا نه غټې غټې میوې وي لکه تا به وي چې د دې بیرې چې دي قلال و حجر هغه دي هغه بټکې د حجر علاقې و ورقها او د هغې پاڼې هغه څومره غټه وي لکه تا به وي د اتي غوږونه دي که انه اذان الفیول لکه ته به وایې دا دي غوږونه د اتیانو فیول جمع د فیل ده فقال هغه ووی اما الباطنان هر چې دا پټ دي نو ففي الجنه دا په جنت کې پټ تللی دي جنت ته و اما الظاهران او هر چې دا ښکاره دي فالفرات والنیل دا هغه دوه نهرونه دي چې یو فرات دی او بل نیل دی فرات دا یو نهر دی په عراق کې نیل دا یو نهر دی په مصر کې روی دی نیل چې ورته وایي وی دا هغه دوه نهرونه دي معلومیږي دا خبره چې دا دوه بی دا بیره نه ده د دې جرړې ځمکې ته راغلي دي او خاص کر هغه ځای کې د دې دغه اثر زیات دی چې هغه کم ځای نه دا دوه نهرونه هغه دوه غرونو نه روځي یو نیل او یو فرات دلته لږ مختصر دی بیا رسول الله صلی الله وسلم پاس وخت حضرت جبریل لاندې پاتې شو چې پاس وخت پیغمبر علیه السلام د الله سره خبرې وشوې بیا هلته پنځوس منځونه فرض شو رسول الله صلی الله وسلم واپس را روان شو ثم فرزت بیا فرض کړی شو علیه په ما باندې خمسون صلاتن پنځوس منځونه هلته را باندې پنځوس منځونه سره د ثوابونو چې دا پنځوس منځونه د په امت فرض دي او پنځوس منځونو ثوابونه فاقبلت نو زه روان شوم راتلم حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغې نه بیا راتیر شوم شپږم اسمان ته حتی جئت موسی تر دې پورې چې زه رالم موسی علیه السلام ته دا خو ډیر احساس دکې و فقال موسی علیه السلام راته وویل څه وشو ما صنعت تا څه وکړو څه وشو نو قلت ما ورته وویې فرست فرض کړی شو علی په ما او زما په امت خمسون صلاتا پنځوس منځونه پنځوس منځونه فرض شو قال موسی علیه السلام وی زما په دې خلکو باندې دونه تجربه ده چې ستا پې نشته زه ورسره ښه لوبېدلی یم قال نو موسی علیه السلام وی انا عالمو زه ښه پوهېږم بالناس په طبیعتونو د دې خلکو منک ستا نه ستا ورسره دونه تجربه نه ده شوې ستا له اول ځل دی رستو به دې کیږي خو ما ورسره ډېر وخت شوی دی او عالجتو او ما محنت وکړ ما محنت کړی دی بني اسرائیل په بني اسرائیلو اشد المعالجه هغه سخت محنت ما پې محنت وکړ خو وارې خطا اعمال یې نه کول اوس ته که لاړ شې او پنځوس لمونځونه امت ته پیش کړي هسې نه چې بیا بلما ځئ او نه کوي و ان امتک ستا امت چې دی لا تطیقو هغه د دې پنځوس لمونځونو طاقت نه لري دنیا کې اوس داسې کمبخت هم شته چې دا پنځو طاقت هم نه لري فرجع ته واپس لاړ شه الی ربک خپل رب ته او فصله سوال ته وکړه چې ربه دا پنځوس راته کم کا نو دلته خو بل شانتی ده خو بل روایت کې راځي چې زه لاړم نو الله راته پنځه کم کړو بیا موسی علیه السلام ته رالم بیا لاړم تلم به او راتلم به او پنځه پنځه به راته معاف کېدل فرجعتو زه واپس لاړم الله ته فسألته ما ته سوال وکړو نو ما ته لس کم کړو غالبا دا په دوو مزلو کې دي نو فجعلها الله وګرځول دا منځونه اربعینه وایي زه پنځوس نه څلوېښت بیا لاړم چې لاړم نو ثم مثله بیا په شان د هغې دوباره موسی علیه السلام ته رالم هغه ماته بیا د سوال وکړه چې ته د رب نه سوال وکړه زه بیا واپس لاړم د الله نه مې سوال وکړه نو ثم ثلاثین بیا الله راته څه کړه د څلوېښتو په ځای دېرش کړه ثم مثله بیا د هغې په شان بیا رالم بیا واپس رالم الله راته د دیرشو نه شل کړو فجعلها عشرین الله دا فجعل عشرین بیا الله دا شل کړو بیا راته موسی علیه السلام وی زه بیا لاړم الله ته الله نه مې سوال وکړو د شلو نه راته لس کړو ثم مثلها بیا پشان داغي فجعل عشرا الله اخر کې منځونه چې دی په شپه ورځ کې لس کړه فاتیت موسی زه رالم موسی ته فقال هغه راته ووی مثلها په مثله په شان د هغې چې لاړ شه خپل رب ته سوال وکړه ستا امت د دې لسو دغه نه لري چې زه بیا لاړم نو په لسو کې راته پنځه نور معاف کړو نو پنځه شو فجعلها نو الله وګرځول دا منځونه خمسا پنځه نو زه فاتیت فاتیت موسی زه رالم موسی ته فقال راته ویوی ما صنعته تاسو وکړو قلتو ما ورته ووی جعلها خمسا الله دا پنځه منځونه کړل فقال مثله هغه راته همدقسې خبره وکړه چې ستا امت چې دی زه ګورم چې هغه کمزوري دي پنځه منځونه نه کوي او منډه د الله نه سوال وکړه نو ما ورته ووی چې بس ډیر لاړم او رالم او په هر ځل کې الله چې دی نو ما باندې کرم وکړو خو نور راته حیا راځي قلتو ما ورته ووې سلمتو بلکل زه د دې تسلیم کوم بیا نه ورځم به دا پنځه مونځونه زه تسلیموم چې دا وشو الله د طرف نه آواز وشو چې زما کومه خبره چې هغه نه بدلیږي ما خو درته ویلو د پنځوس منځونو په شپه ورځ کې به زه دله دغه در کوم ثوابونه ستا امت چې په ورځ کې پنځه منځونه وکړي زه به اجر او ثواب د پنځوسو ورکوم الحسنتو بعشر امثالها نن چې تاسو خیر سره یو منځو کې الله د لسو منځونو اجر چې پنځه منځونه مو کړو الله د څه درکوي درله دا پنځوسو منځونو اجر او که پنځه منځونه پرېښودل نو استاد صاحب به وي نشو ویلی اوس نو چې آیا الله به وله د پنځوسو منځونو د پرېښودو سزا ورکوي او که نه فنودیه د الله طرف نه آواز شو چې انی قد امزیتو چې یقینا ما نافذ کو فریضتی خپل فرض هم دقه پنځوس مې د باندې مقرر کړو خو د خپل رحمت د وجې نه دي پنځوس خو چې پنځو کې نو زه په دغه قبلومه په پنځوسو وخففت او ما کمی وکړ عن عبادی د خپل بندگانو نه و اجزی الحسنه او زه به بدله ورکوم د نیکې عشرا په لس چنده یو مونځ لس مونځونه پنځه مونځونه پنځوس مونځونه وقال همام ان قتاده عن الحسن نبی هریره عن النبی صلی الله علیه وسلم فی البیت المامور وایي حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی بیان د دې د چې ملایکی هم د الله مخلوق دی او د الله چې دی په حکمونو کې دغه وی په عبادت کې هغه سي مشغولی عبدالله ابن مسعود وی حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان که مونږ ته رسول الله صلی وسلم وهو الصادق او رسول پاک څنګه هستی ده دا رښتونه دی دی رښتونه دی دروغ نه وی بختولا کله به ته رښتیا وې خو تا ته به بل دروغ ووایي زه به تا ته دروغ ووایم ته به بیا خلکو ته بیانې نو ته خو رښتونی خو تا ته دروغ ویلی شوي دي رسول الله داسې هستی ده چې صادق هم دی او چې ده ته ویلی کیږي نو څه ورته ویلی کیږي رښتیا وهو الصادق او دی صادق هم دی او المصدوق د مصدوق یو معنا ده رښتیا ورته ویل کیږي حضرت جبریل چې راشي اخوا دیخوا خبرې ورته نه کوي رښتیا ورته وایي المصدوق چې هغه ته رښتیا ویل کیږي قال رسول پاک وی د انسان د پیدایش مختلف مراحل ان احدکم یقینا یو ستاسو یجمع خلقه راجمع کولی شي هغه پیداوښت د فی بطن امه په ګیړه د خپل مور کې هلکه ته چې د خپل مور بیبي په ګیړه کې جوړیږي او دا هر څه دی راجمع کیږي دا د پښې شو دا د لاسونه شو او دا د سترګې شوې نو دا څنګه راجمع کیږي طریقه یې څه ده وی اربعین یوما څلوېښت ورځې نطفتن دا نطفه دا د سړي اوبه چې د ښځې رحم ته لاړې شي نو دا د الله په قدرت سره دا اوبه نه دي دا د دې د بدن د دې اثر ټول بدن ته ورسي او د هغه ټول بدن نه د اثر را قبول کړي نو څلوېښت ورځې دا د غی نطفه وي د څلوېښتو نه پس ثم یکون علقه بیا شي ټوټه د وینې علقه دغه ته وایي دا بوټی وینه نی دا کلکه دا شي چې د الله تعالی د قدرتونو مناظر دا خلک وویني نو بیا شي علقتا ټوټه د وینې مثل ذالک پشان د دی نو دا ټوټه د وینې دا بیا په دې رحم کې پرته وي څلوېښت ورځې بیا دی څلوېښت ورځې نطفه وي څلوېښت ورځې بیا د علقه شي ثم یکونو بیا شي دا مزغتا بوټی مزغه د غوښې هغه ټوکړې ته وایي چې خوله کې سړی اچوي شخوند پې والي شي بوټی نو بیا شي علقت مزغتا بوټی د غوښې خو تشه غوښه یي نور څه مثل ذالک په شان د دې څلوېښت ورځې دی څلوېښت ورځې نطفه هم داسې پرته بیا څلوېښت ورځې چې دین وینئ بیا هغه دغه شي د غوښې بوټی شي څلوېښت ورځې ثم یبعث الله چې اوس په دې باندې د اول اربعینو بیا دویم اربعین شو بیا دریم اربعین شو کنه په دریم اربعین کې دغه بوټی د غوښې شي نو په دې دریم اربعین کې چې دی په دې اخر کې ثم یبعث الله ملکا بیا الله راولیږي ملایکې وګورئ د ملایکو څه کار دی د ملایکو دا کار هم دی چې د انسان هر څه د الله په حکم لیکي بیا الله راولیږي ملکن ملایکې ملک ملکن ملایکه و یؤمرو او دې ملایکې ته امر وشي باربع کلمات په لیکلو د څلورو خبرو چې ملایکې زما په حکم باندې دا څلور خبرې په خپل کتاب کې ځان سره ولیکه دا خو په دغه کې لیکل شوي وي لوح محفوظ کې خو ملیکو سره خو نه لیکلې ویولیکه ویقال له او وویل شي دې ملیکې ته چې اکتب عمله د ده عمل ولیکه دی به په دنیا کې په خپله خوښه کم کارونه کوي نو هغه ورته الله ووایي چې دا اوس ولیکه الله ته پته لګي چې دی به په خپله خوښه څه عمل کوي ورزقه دویم د ده رزق ولیکه د ده به خوراک څکاک سي دا ولیکه و اجله نیټه چې دی به دنیا کې کمې پورې ژوندي وي او کله به مري او بل دا ولیکه چې جنتي به او که دوزخي به نیک عمله به که بد عمله به و شقیون او دا ولیکه چې بدبخته او سعید یا نیکبخته دا ملایکې ته به پته نه لګي دا به د الله طرف نه دته حکم وشي چې داسې ولیکه دا څلور خبرې به ولیکلی شي عمله عمل رزقه رزق اجله نیټه او بل دا دی چې شقیون ام سعیدون ثم چې دا څلور خبرې ولیکلی شي د دې ملایکې په دې کتاب کې نو ينفخ فيه الروح دی په دې مز مز کې بیا پکې دا غوښه ولګي دا ډوکي شي او بیا پکې غوښه راشي نو بیا پوک والی شي په ده کې سا بچی چې دی اوس جاندار شي سا والی شي د ده عمل خو لیکلی شوي وي چې دا سړی به په خپله خوښه د ده به اخري عمل دی فإن الرجل بیشک یو سړی منکم ستاسو نه لیعملو هغه به عمل کوي نیک عمل به کوي کوي کوي کوي غالبا د ده په عمل کې به اخلاص نی ښه للهیت به نی دی چې دا نیک عمل کوي دا به د ده ریاکاري یا بل سي ځکه اخري الله پاک د هغې قیمت نه درکوي حتی تر دې پورې چې ما یکون بینه و بین الجنه چې نه وي په منځ د ده او په منځ د جنت کې مګر معمولی فاصله بس سترګې پټېدل او جنت ته تلل الا زراع مګر یو ګز د ده او د جنت منځ کې یو ګز مراد د ګز نه دا محاوره ده لږ وخت چې ناګنه فیسبق علیه کتابه را مخکې شي ده ته هغه خپل لیکل آخر کې داسې عمل وکړي چې هغه عمل دسي د دوزخیانو که خیال مو په یو غذا کې غالبا د هنین غذا وه یو سړی و نو بې اندازې قرباني وکړه خلک رالل رسول الله ته چې پلاني سړي غټه قرباني وکړه الله خپل پیغمبر علیه السلام ته د حالات ښکاره کړل وی انه فی النار دا سړی به په اور کې خلک حیران شو چې دا دومره محنت یې وکړو دی به په اور کې ما وی دغه مطلب دغه نو للهیت نو صرف وطن او قومیت و یا د کونه وه کم سړی چې اخلاص نه کوي که نه دغه آخر انجام ګډوډي آخر کې دی زخمی شو چې زخمی شو تاسو ویلو توره ځان ته کیخوا او ځان یې پرې راواچه او ځان یې مړ آخر داسې شو فیعملو بعمل اهل النار نو دی عملو کی عمل دا دوزخیانو د دې وجه نه علما او دا پیران بزرگان ندی دی وی دا په ځان لازم کې چې دعا, دعا کوي نو دا وایه چې رب اخی خاتمم درست کی اخره خاتمه هر څه دار مدار په اخره خاتمه بل ویعملو کله نا کله به یو سړی عمل کوي حتی تر دې پورې دا بد عملی به کوي ما یکون بینه و بین النار چې نه وی په منځ د ده کې او په منځ د اور کې الا ذراعون مګر یو ګز بس لږ وخت بس سترګې پټېدل او دوزخ ته تلل ناګنه د آخري انجام به الله ښه کي فیسبق علیه الکتاب نو رامخکې به شي په ده باندې کتاب هغه د جنت چې کوم لیکلو هغه لیکل به ورته رامخکې شي فیعملو بعمل اهل الجنه اب عملو کې عمل د جنت ډیر داسې کافران دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي دي او څه تقریبا د هغوی د ایمان یو ګنټه نه ده تیره شوې په عین جهاد کې راغلي دي او کلمه ویلې ده او بیا وړاندې شوي دي جهاد یې کړی دی هغوی ته د یو مانځه موقع هم نه ده راغلې او په مانځه کې په هغه جهاد کې دوی شهیدان شوي دي هغوی دپاره مسله سوه جنت فیعملو بعمل اهل الجنه نو ما وی د ملایکو یو دا کار دی چې ماشوم په خیټه کې الله وته حکم وکړي چې د ملایکو د ځان سره د دا ولیکې عملی ولیکې رزق ولیکې او بل اجلی ولیکې او بل دا دی چې دا سعیدون دی او که شقیون دی حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه عن نافع قال قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت نافع نن عجیبه کار شوی دی نافع چې زیات روایتونه کوي نو د عبدالله ابن عمر نه کوي نن چې دی نو دی شاګردي د دغه کوي د ابو هریره هم کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ابو نافع وی قال ابو هریره مونږ ته حضرت ابي هریره وی عن النبي صلی الله علیه وسلم دا روایت دی د محمد ابن سلام نه د بخاری استاد د محمد ابن سلام لیکن د بخاری یو بل استاد هم دی وی تابعه متابعت کړی دی زما د استاد چې محمد ابن سلام دی چا ابو عاصم هغه عن ابن جریج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیه السلام وی د ملیکو کارونه اذا احب الله کله چې الله محبوب کی یو بنده کله چې الله محبت وکړي د یو بنده سره بنده اعمال کوي اخلاص پکې وي اعمال کوي کوي کوي داسې وخت ته ورسي چې الله د ده نه خوشحاله شي نو کله چې محبت وکړي الله د یو بنده سره نو نه د جبریله هغه اواز وکړي جبریل ته چې و جبریله ان الله يحب فلانا یقینا الله محبت کوي د پلانی سره نو چې د پلانی سره محبت کوي نو تم د هغه سره محبت کوه فاحب فاحب څنګه دی فحببو داسې دی که نه فحببه نو د ده سره محبت وکړه الله د پلانی سره محبت کوي نو جبريل تم وسره محبت کوه فيحبه جبريل نو محبت وکي د سره جبريل فينادي جبريل د الله په حکم باندې جبريل आवाज وکي اعلان وکي في اهل السماء په باشندگانو د اسمان کې چې کمی ملائکی دی هغوی ته اعلان وکړي چې ان الله یحب فلانا الله د پلانی سړی سره محبت کوي فاحبوه تاسو هم سره محبت وکړئ فیحبه اهل السماء نو محبت کوي د ده سره باشندګان د اسمانو هغه ملکې د ده دپاره دعاګانې هم کوي استغفار هم وایي د هغې نه پس بیا د ده محبوبیت ځمکې ته راکوشي ثم یوزع له القبول بیا کیښودی شي د ده دپاره قبلیدل فی الارض په ځمکه کې په ځمکه کې بیا خلکو ته مقبول شي خو دا یو ټکی به وایې مراد د خلکو نه ګورې نیکان دي دې نیکانو خلکو په منځ کې هغه څه شي محبوب شي پاتې شو په بدانو کې محبوب کېدل دا د شیطان دغه ښه چې زه د پلانی سره محبت کوم تاسو سره محبت کوي حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ليس قال حدثني ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه بن الزبير عن عائشه رضی الله تعالی عنها زوج النبی صلی الله علیه وسلم حضرت عروه د خپل خالی حضرت عشی بی بنا چې هغه د رسول الله محترمه بیبي بی ده د هغې نه روایت کوي انها چې حضرت عائشه بی بی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې واورېدل د رسول الله نه یقول هغوی به وي د رسول الله نه مخکې چې دا شیطانان به ختلو دا د اسمان دروازې نه دي دقلته به لاندې او دې ملایکو ته به یې غوږونه ایښي اوس خو دوی چې کله رسول الله الله راولیږه نو دا بره ختل په دوی پابندي شوه نو دوی د ورځو ته وخیږي دا ورځې نه دي د پاس ورځو ته وخیږي نو دلته ملایکې راکوشي وي نو ملایکې سره خپلو کې وایي چې الله حکم کړی دی چې سبا له به داسې کار کیږي خپلو کې سره مذاکره کوي الله حکم کړی دی چې درې ورځې پس به دا پلانې کار کیږي دا ملکې سره مذاکره کوي دا شیطانان دا ووري چې ووري هغه په شیطانان راشي دا دلته جوګیان نه دي کوډګر دوی ته ووایي چې سبا له به داسې کار کیږي یا درې ورځې پس به داسې کار کیږي وایي ښه دا خلک وسره چې دی یو دا خبره راوالي یو کم سل به سره نور یو ځای کی قوم ته وایي داسې کار به کیږي هغه یو کم سل دروغ شي او دا یو خبره رښتیا شي نو قوم کې خو پوهه نشته وی وګورئ که نه دا رسېدلی سړی دی موږ ته یې ویلي چې سبا له به داسې کار کیږي بل ورځ به داسې کار کیږي هلکه دوی ته علم غیب نو دا شیطانانو دا خبرې د ملیکو نه اورېدلې وې او شیطانانو ورته رسولي دي ها انها یقول رسول الله بوي ان الملائکه یقینا ملائکه تنزلو دارا کوزیږي فی العنان پرویس کې فی العنان پرویس کې لاندې راوي دغه کوي د عنان معنی کوي وهو صحاب هغه رویس ده فتذکر الامر نو دا ملایکې ذکر کوي هغه کار قضیه چې د هغې فیصله کړې شوي وي فی السمای په اسمان کې الله ویلی دي داسې به کیږي الله ویلی دي داسې به کیږي فتسترق الشیاطین نو غلا کی دا شیطانان السمع دغه اوریدل شوی خبره دا اوریدل خبره دا شیطانان غلا کی فتسمعه ویوری او فتوحیه او دا خبره روړي دا شیطانان دا خبره رورسي الی الکهان کوهان جمع د کاهن دا جوګي کوډګر جوګي هغه کس ته وایي چې هغه وایي ما ته د آینده کارونو علم شته دی وله روړي فیکذبونه دا کله نا کله سړی بدعملې هم کوي ناولتوب هم کوي هر څه کوي دا زیات په دې ښځو کې سړو کې مي د هغې یو دغه دا دی څه خپله اندازه ده چې د باندې غسلونه ووړي که نه نو دونه غسلونه به لام بنه دا د جوګیان سره خپلو کې یو بل سبکونه ورکوي او دا رنګ ښځو ته دا مسله ده چې دونه حیزونه د باندې تیر شي او تاسو نه لامبئ نو هغه ټوله زهریله او ګنده شي نو بیا پې شیطانان لاس واچي چې بس زمونږ په لارې نو دا شیطانان بیا د دوی خدمتونه کوي دا خبرې وله روړي فیکذبون معها نو دا کوډګر او دا جوګیان دروغ جوړ کی د دغه یوې خبرې سره مئته کذبه سل دروغ یوه دا خبره راوالی او سل وسره نور کې او قوم ته بیان کی هغه سل واړه دروغ شي دا یو خبره رښتیا قوم دې ته نه ګوري چې دا دروغ خو هغه یوې ته ګوري من عند انفسهم د خپلو ځانونو نه حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاغر د ملیکو څه کار دی د ملیکو یو دا کار دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعات په دروازو کې دا ناستی رجسټر وسره یو چې څوک اول جمعات ته راشي د هغه نامه ولیکي چې دویم راشي د هغه نامه ولیکي دې رجسټرو کې دا نامې لیکل کیږي لیکل کیږي لیکل کیږي خو چې کله امام صاحب خطبې ته وخته بس دوی رجسټر را بندي کی نو خیر سره چې د خطبې د شروع کېدلو نه پس کم سړی راځي هغه په دا رجسټر کې بیا نه لیکل کیږي ابو سلمه ابن عبدالرحمن دا مشهور عبدالرحمن نه دی عبدالرحمن ابن عوف د هغه زوی دی ابو سلمه یو او بل دی اغر دا اغر د ده نوم عبدالرحمن دی دا دواړه روایت کوي عن ابي هريره قال ابو هريره وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اذا کان یوم الجمعه کله چې شي ورځ د جمعې نو کان علی کل باب وی په هر دروازه من ابواب المسجد د دروازو د جماعت چې ستاسو د جماعت څو دروازې وي نو که یوه یو که دوه یو که درې وي په دې هره دروازه باندې ملائکتون ملایکې رجسټرې وسره یکتبون الاوله هغه لیکي اول چې څوک اول راشي هغه اول ولیکي چې دویم راشي بیا دویم دریم څلورم پنځم نمبر وار داسې لیکي فالاول بیا دویم نمبر اول خو چې فاذا جلس الامام چې کله کینی امام په خطبه ته نو اکابر وی ګورې جمعې مانځله اول اذان چې نی شوی راځی دا بی اندازې خیر بی برکت بی اندازې خیر و برکت دی که دلته هم نشی راتلی نو دونه وکې چې خیر سره امام خطبه ته راوځي چې دا خطبه ته دا دویم اذان چې کیږي چې د دې نه تاسو مخکې دغه ته راغلي یې ګورې بیا رستو چې دی هغه خیر او برکت کمی نو فیضا جلس الامام کله چې کینی په منبر باندې امام د خطبې دپاره نو ریاض دلته بیا دوی مزان کیږي کنه نو دی سوی تواول صحفه تواول صحفه دوی راغونډي کې هغه خپل رجسټرې او راشي وجاءو بیا راشي او یستمعون الذکر دوی غوږ ایښي دغه ته خطبې ته وګوره یو کار یې څه دی لیکل او دویم کار یې دا دی چې بیا خطبې ته غوږ کېښودلو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب قال سعید ابن مسیب وی حضرت حسان ابن ثابت د رسول الله لوی شاعرو په مسجد نبوي کې لګیا دی او شعرونه وی دا د بهادرۍ شعرونه وی حضرت عمر پې تیر شو غالبا دا د هغه د خلافت زمانه ده عمر کې بې اندازې روب و چې داسې ورته وکتل حسان ابن ثابت ته نو د هغه وارخطا شو چې دا خو راته حضرت په غوسه شو غوسه شو نو هغه دغه کوي قال سعید صاحب وی مر عمرو تیر شو او حضرت عمر فی المسجد په جماعت کې مراد د جماعت نه دی مسجد نبوي په مسجد نبوي کې عمر صاحب تیر شو و حسانو او حضرت حسان چې و حسان ابن ثابت ينشدو هغه شعرونه وي ينشدو په جماعت کې مونږ وایي نعتونه وي شعرونه وي چې ده ورته وکتل نو د کتلو سره د ده وارخطا شو یا دا دی چې کیدی شي ده پې رد کړي چې هلکه داسې شی کې په جومات کې شعرونه وي فقال حسان وتوی حضرت زکه نن شیرونه ویم دا څه نوې خبره نه ده ما به د رسول الله په دغه کې زمانه کې هم شیرونه وي په خپله به یې راته منبر راوویست راته به یې وی کینه په دې منبر او وایه دې کافرو پسې دا شیرونه فقال حسان صاحب وی چې كنت انشد فيه ما بشیرونه وی په دې جماعت کې كنت انشد فيه ما بشیرونه وی په دې جماعت کې او صاحبه په دې جماعت کې به هغه هستی ناسته وه چې کومه ستانه بهتره وه وفیه او په دې جماعت کې به ناستو منو هغه څوک هو خیر منک چې هغه ستانه ډېر بهتر و رسول الله به خو رسول الله اسلام به ناستو او دغه به او بیا ما وی د عمر په غصه کتلم دا څه معمولي نو وار پاره د خطا کړی دی ثم التفت الى ابي هريره بیا حسان صاحب مخ را وګرځو ابو هريره ته چې مال شهادت وکه ګوی وکه فقال حسان وته وی انشدک بالله زه مطالبه کوم ستانه په نامه د الله د الله په نوم دنه مطالبه کوم ای ابو هریره چې اسمعت رسول الله صلی الله وسلم آیا تا اوریدلی دي د رسول الله نه یقولو چې رسول الله به ماته وي راته به په جومات کې منبر کېښو او راته به یې وی کینه په دې منبر او عجیب ته جواب ورکه دی کافرو ته انی زما طرف نه ګورې کافران په دې شعرونو باندې سخت که خوشحاله د ښه شعرونه دی وي متاثره کیږي او که دې واپسې بد ووي نو په ګولۍ دونه نه خفه کیږي لکه په شعرونو ویلو دی کافرو به رسول الله پسې بد وي نو چې حسان صاحب به ودرېد او په دغه باندې به دغه شو نو هغې ته بیا دا جوابونه ورکړو نو جواب ورکه زما طرف نه او بیا به سوی اللهم ایته یا الله ته د ده تایید وکې بروح القدس په روح قدس ګوره امام بخاری دا حدیث دلته راوړو مطلب د ده دا دی چې مراد د روح قدس نه څه دی حضرت جبریل البته د ده تایید وکړي پا جبریل نو تا ته ویم ابو هریره د الله په نامه د نه مطالبه کوم چې رسول الله به داسې کار کو که نه به کو مطالبه چا نه کېږي ریاضه ابو هریره نه نو ابو هریره ورته څه وایي قاله ابو هریره ورته وایي نام بلکل صحیح ده او رسول الله به تا سره داسې کول آه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال حضرت براء ابن عازب وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی ما غدی منبر به روستو بار په میدانه کې به کې خو حسن ته به وی کینه په دې منبر او احجهم د دوی بدو وایه حجا یحجو هجو دغه ته وایي د چا په شعرونو کې بد ویل اهجهم د دوی بد ووایه او قاله یا داسې وایي چې هاجهم مقابله وکړه د دوی د بدو دوی خو موږ پسې بد وایي ته د دوی د بدو ویلو مقابله وکړه او پروا مه کوه ته ګوره یوازې نه حسانه و جبریل معکه او جبریل په نصرت کې چې دی هغه د چا سره دی هم ستا سره دی الله دغه دی د الله د طرف نه دا جبریل لګي او ستا په دماغو کې دا ښایسته ښایسته مضمون او دا ښایسته ښایسته الفاظ دا درچوي حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دغه د ملایکو یو دا کارم دی چې کله نه کله د مسلمانانو سره په جهاد کې هم شاملیږي ښه په جهاد کې وسره هم شاملیږي قال انس صاحب وی چې اوس هم راته هغه واقع یاده ده کله نه کله چې تیره واقع وي او سړي ته مکمله یادی نو موږ څه وایو هلکه داسې راته یاده ده لکه چې اوس ورته په سترګو ګورم که انی انظرو انس صاحب وایي لکه زه اوس ګورم الی غبارن هغې ګرد ته ساطعن چې هغه اوچت شوی دی فی سکت بنی غنم په هغه کوسه د بنی غنمو کې اوس هم ماته یاد دی چې دقسې حضرت جبریلو او هغوی سره د ملیکو یو جماعتو او په پلانې کوڅه کې تیریدله د انسانانو په شکل وو او دې کوڅه کې دا ګردونه را دغه کېدل راوچتېدل بني غنم وی دا یو کورنۍ ده د بني نجارو او بني نجار چې دی دا یو حصه ده د خزرج قبیلې قبیله غټه ده خزرج په هغوی کې یو قبیله ده بنو نجار رسول الله به د دې ډېر صفتونه کول په دې بنو نجار کې بیا یو کورنۍ د هغې ته څه وایي بنو غنم ستاسو حشه وایي ابو ایوب انصاري نه دی دا هم د دې کورنۍ نه و د بني غنمو نو په بني غنمو کې د بني غنمو کورنۍ په کوڅه کې حضرت جبریل سره د ملیکو روانو او دا ګردونه اوچتېدل هغه ګردون راته اوس هم یاد دي وزاد موسی لیکن موسی پکې دا ټکې هم زیات کړی دی بل راوي دی هلته خو تش اسحاق دی چې دا د سو وی موقع به جبریل علیه السلام داغه جماعت د جبریل علیه السلام نه موکب دغه ته وی جماعت ته دغه جماعت د جبریل نه تاسو به وای دا کوسه کې ګردونه د سنه اوچتو وی دا د حضرت جبریل چې کوم د ملګرو جماعت و داغي خام زه بس دی نو خام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى